الله الرحمن الرحيم ومن صلى ركعت دادا پرين تقريبا دا ټول دا بحث ده وإن استفتح ففتح عليه في صلاة تفسد بل ومن عتسا فقال له آخر يرحمك الله وهو في صلاة فسد صلاته دارنګ د فتح مسله دارنګ کنه چاته دیګه جواب ورکول چې لا اله الا الله دې رسول په جواب شو چې امعل الا ناخر چې دا ټول تعلیم او تعلم ده کنه تعلیم دا او تعلم دا تلقین دا تلقون دا د خارج نه په منځ شي کنه د خارج نه زکول یا خطر چاته ورغدل اگر کا د قران پاک په آیات سره وی یا ذکر وی کنه سې جواب ورکول دا مفسد د صلات ته پر دا کلام شي د قران پاک آیات ته وی کنه خو پاشه خطاب وی یا هغه کنه د جواب صالح وي جواب نه جوړیږي کنه چاته د سوال په جواب شو هغه وي به په سره المین موت شو ذکر ده تشمیت کنه يرحمک الله دا دعا ده خو چونکه کاف کتابه په موجود ده او په داسې سره کنه میش څوک چې پرنجایو کو به ته جواب ورکوي چې يرحمک الله نه په دې ټوله سره المین کنه فاسدېږي او کاسه ذکر وو په خلو باندې کنه د ذکر د نووتلو چې په هغه شي ته چاته جواب نو اگر که دا ښه خبره هم ده پر منځ شي کنه خو لمونځ په سره نه فاسدېږي پر منځ شي دعا کنه دعا دې وکړله د جهنم نه دې پناه وغوښته جنت کنه جنت ته وغوښتلو سول د نووتو په خلو باندې کنه بیا په دې سره المین فاسې دې شي نه المین په خراب پیږي دا مسله دو د لاوډ سپیکر ولا مسله امام اوز نه د مقتدیون ته هغه اوز نه رسیدي دا د لسپیکر اوز رسیدي لسپیکر بل اعلی ده او بل سکته هغه په اوز باندې کنه د مقتدیون چې ګیري او ټټري د مقتدیون مين نه صحیح کیږي دا غا پیچیداونه مسله ده چې لسپیکر شي چې دا کله امام ته ژغیر یا مقرر ژغیر دا مقرر اوز ده او کدا لسپیکر اوز ده هدي د حقیقت سوي دي چې کنه هغه سايندونو نه چې چا د سپیکر ایجاد کړه ده او چې ته د سپیکر جوړیږي کنه اې دې کنه تحقیقات کړی دي دی وی کچ دا دی هغه سړی اوس وی چې سپیکر راغیږي د مروي چې هغه د سپیکر ماشيني هغه اوس چکو نه هغه اوس ده نو سپیکر شا اوس باندې نشي لکه پاټه چې اوس باندې کنه پاټه خو هغه د امام اوس نه وي په دې کې ماشين چې هغه وز هغه بند شي هغه مقرر ولا یا د مکبر ولا یا د امام ولا کنه هغه بند کو به نه خپل سپیکر وبسي بیا بدا هو کنه ا د امام اوس نو ول حال کې تا دا خو دغه ماشين اوس حال کې تا ورسو به دا تلکین ترکون د خارج نه بیا په دې سره المنس کنه خرپېږي حال کې چې څه کې د په اوس باندې ګړي ټیټېږي دا اجتماع څه ځکه په دې لپاره فکر شلمین نکو کنه او زه نه حال کې کنه په دې باندې شرح صدر شوی چې نه د سپکره وزنه د دې په خپل د امام وزنه هو دې مراد چې یو دې کنه و چت کړه دا اکثر دې کنه عربي مولوی په دې باندې فتوا دوی چې دا په خپل دې کنه سړی وزوي او له سپکري خلی هغه وز بدل کو کنه بعد یې نکو مسله یې تلکین تلکون دی وکړه تل سپکر شه ثم افتتح حدث را دینا بعد به مزګار یې شریک کړلو چې دا پرېر دا مزګار شو کنه ا مزګار میز وکا دینا بعد مزګار میز یې شریک کړلو څنګه شي کړو چې پرشه نیات ته کړو مزګار مت کنه او خلی الله او بری ول دې مزګار مزه پر کنه تکبیر تحریمه ول لسینه نکړ چې غړې تا ورې سلام وړه ول سلام یا نه وړه ول کنه دې رسیدا چې کله خالي الله اکبر یو کړی کړه چې مدګار مې د شریکوم یا نه پر شریکوم اوه ته تو ها یا کنه نه پنیاتو کو چې نه پر شریکوم واه ډیر دا کنه مشپشین مې به ورسې وکړه کنه ول دغه سنت ور پیدا کا یا ول دغه نه پر وکړه بهر د سلام اړولې نه بهر د کنه رفع د یدینا خالي الله اکبر یو کړل فقط نکزه زوره ادګه مشپشین موت کړل هغه دا اوه ته مشکل شي نه کنه په دې مزګار شي شروع صحیح شو لا یا په دې نه په شروع صحیح شو کنه بل مې ذکر شریک کړو و دا وته امزګار مې وته صحیح کړی چې صاحب ترتیب نیوی دا سړی کنه صاحب ترتیب نیوی اذن المدینه نه را ډیر کزوي او کچېره صاحب ترتیب وو مدینه نرمي کوي سکه مزګار دا شریکوي دا مشکل شو به پوتې شو بیا چې څه پرې کنه هغه وختي کازوین مې نه ویل کړه مله خو دې وختي مې نه صحیح کړي نه بیا په دې مودګار مې به شروع نه صحیح کړي کنه چې صاحب ترتیبي فقط نه کړو دوه راځي کې مشپشین مې موت کړل لانه صح شروعه في غيره ځکه چې صحیح شو د شروع په دې بل مزشه فيخرج عنه بیا وځي ونه و ي چې تاسو او به تل کړه کته او کا فکرې بیا غاره کا چې کیمې کړه دا کن هغه سکیت نه دا ختم شو نه هغه کنه شمرل شي مش په شي مده باندې ویلوړ دا کنه بیا کنه خوښو کې تیار سار نه و کړی غا دا دې رغ نه وکړو مثلا کنه یا ته ته وکړو الله بر یو کنه و د پرځه کې چې مش په شي من منده سار نه شي کو کنه چې نه دا هغه مش پیندا کنه چې مشه پیلوړو کنه ان انده وتله لانه نو شروع في عين ما هو فيه لانه نو شروع دنيا تو کو د شروع في عين ما په حدث غیر منځ شي هو فيه چې دای پکې مشدا پیش شروع کړه اګنه مهیر نه ده فلغت نيته نه د دنيات لغوه ده کنه دنيات نشو معتبر خلی الله اکبر پته شو په خلی الله اکبر باندې خو مين موتې دي الله اکبر ټکه کړه ده و بقي المنوي على حاله او پوت دغه منوي په خپل حال باندې چې کوم اول من می شریک نه په خپل حال باندې پوت ده کنه اله وصله نه ده در مدار په دې باندې کنه چې په دویم من شروع صحیح دو کوم چې کپاش شروع صحیح و بیا اول نه ته وتله ده کنه کپاش شروع نه و صحیح بیا اول شغه کې پوت ده کنه نه دا په اول شغه کې پوت ده اې دې وجه نه کنه یو رکعت خو یې کړه دا خو کنه دا چې درې رکعت وکړو شنی به ځکه چې دا به د اخري قاعده وي کښې نه نسلو دا خیال خدا چې دې به درې رکعت وکړ او چې څو کړه پنځه سلام رکعت دا سلام رکعت دا پنځه رکعت کنه اخره قاعده یې پرې شو لکه نه بیرمې دې په موت شو هرو پرې شو واذا قرأ الامام من المصحف فسدت صلاته عند ابي خليفه رحمه الله وقال هي طامه او چې سروات امام کراتي امام د قران مجید نه بیا لمز یې موت شو امام حنیفه صاحب باندې وکړه صاحب چې نه یا متا متون د غلمیزي پیرا ده امام د قرآن مجید کسی کنه اګه نه قرات ته راوی کنه بیا ابو حنیفه صاحب فرمایي چې دغه میز موت ته چې د موت سره مقتدی نه پسې موت شو کنه او صاحب یو چې نه میز کنه پیرا ده اگر کا مکروه ده خو پیرا ده میز پر سره نه پاسه دیږي صاحب نه دلیل ده لانه عبادت انضافت الى عبادت دا عبادت و دا قرات دا تلاوات عبادت و چې ور منځ کنه ور مضاف شو ور جمع شو کنه بل عبادت ته چې پر مسجد قتل دي دا تلاوات عبادت ته او دا پر مسجد قتل عبادت ته کنه د سبا د خبره وکړه کنه چې پر مسجد ته وکتل وای نه کسي کنه اې به وجه فقها فرمایي چې کنه یو صحیح حافظ ده د عمل د علي کتاب سره د يهود نه سره د کنه سنت سره د عمل سره مشابه ده اګم د چار ده وکړه علي کتاب کن هغه چې کله مدینه کو به هغه تسيو د کېږي نه دا د کول مسمونه حساب چې کورې پاک کوته د کېږي کنه هته تورات انجنیو د کېږي کنه بس هغه تورات یا انجیل کنه هغه صحیفه پرته وی کنه په یا په لوشي ولي وی هغه تسي به تلاوت نه کوو دل مسکو کنه هغه سره مشابهت ورولو کنه په عبادت شه ا د ه ک د ه پر ضابطه ده نو مشبهات ته له کتاب سره که نه هغه چار چې کې که نه پاشه که نه کستا مشبهات ته له کتاب سره وي یا ته یې چې سره تشبه د مقصودي که نه او بل دا چې پاشه که نه د انسان او د بنده کوم څه مصلحت پیدا نیو پشه بدا کوم تشبه مکرو ده عمل کل په کسر تشابه دی له کتاب باندې کنه چې پاګه شي کنه مصلحت او د عباد مصلحت نه پښه ملحوظ بدا مکروه ده ورنه سو په ډېر شي مشابهت ده د هر کینه کو شکینه کو میړه هر کینه کې شکی دا کنه کې کینه بسکټ نه خوري میړه کې کینه بسکټ نه خوري کنه په غونډه چاره شي مشابهت دنه مکروه کنه امام ابي يوسف صاحب سپلي په شوي مخه به سپلي کنه دا څه پټه سپلي نه ویل کده مې چې پټه ونه سپلي دي کنه د عرب ملکی نه ګرم دي هغه دغه چپلي نه استعمالوي کنه بربنده سپلي استعمالوي خالي خو طالب وکنه پوسه به تسمه پر ورشي وي چې نه علي وي ته ویل شي هغه نه علي کا په مخه باندې ټکوري کنه په مزي نوې ګنډلې په مخې په ټکولې په تسمې په مخې ټکولې ا د شاګرد د حشام د امام یوسف کنه شاګرد ده هغه وته چې صاحب ته خو د مخې ولا سپلې په شکل دي کنه دا خو د اهل کتاب سره تشبوه ده به د وته چې نبی اسلام مې کنه علی په شکول چې پابه نه بیوشتون نبی سپتین علی کنه ودا د کنه نه د نصراوي رهبان چې دي کې مشایخ دي کنه عبادت په شکول هغه چې پلي به وي سپلې به وي کنه چې پاغه به کنه سپا به وشتون به نه بونه دا مطلب ده چې په دې شته په دې ته شابو شي کنه فساد نشته دا خو دې مې کوم په پیدا په دا په شکه وي ځکه چې په مخه ټکو یې کنه هغه مضبوطه ونی وي پاشه مزال ډیر کړي و چې په ملي باندې ګډې وي کنه حاضر کې پر کېږي هغه توندېږي او مزه ورسېږي ځر کې کنه د پاشه ډیر مزال نشي کېدل مخه ولا لږ کې مضبوطه وي کلا کې وي د تشبه د کتاب سره کنه چې په قصد تشبه نه وي او په شکل د انسان د بل دام سره مصلحت پیدا نه وي په شکل نه به دا مکروه ده ولې ابي حنیفه رمنا او د امام حنیفه صاحب دلیل دغه ده دغه کوټ پټینه وصل د غټای وصل کنه یا دا د وشتونه جوړول دا ټول هغه تشبوه د کتاب سره کنه پیدا نه بلکې نقصان ده پشه چیرته دا کنه خپل لباس وغستل چیرته کنه کوټ پتن وغستل ځکه دا پښری نه دی کنه دا ټول لري کتاب سره تشبود وکنه نه پښه مصلحت سره پیدا سره پښه کنه او خو یا په دې نیت باندې کنه چې انګريز باندې وړي درشه کنه هغه پښن هغه تر کنه خوان ور کوي د جمعې یا د نوس ویلوړ کنه دا ټول تشبود وکنه دا مکروه ده او من تشبه بقوم فهو منهم فاشر سی بیا کنه داسې عادات جوړول ولا ابي حنيفه رمله ان حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الاوراق عمل كثير امام حفاظه في كتش يقول مجيد المخصل او د کلم کور مجید تابع قتل یوالی کا کسا بیا بلری کا کسا بلې کسا پونی اړول تلاوت چې کې کنه خو ټول خالي دی یو مخ تلاوت خو به نه وي په یې با په شړوي دا ټول عمل کثیر ده و عمل کثیر هغه المزه پر مفسد ده یعنی امام حلفا صاحب ځانوي چې په دې لحاظ د پسید بنه چې کله قرشیب ته وکړل عبادت یو کنه عمل کثیر یو کړو قرشیب په چې کنه اله کثی هغه په لوښه ته وخستوي او نظر به پښو کنه یوالی کې به ګوري یو ټکه به ګوري به بل تک انتقال کو بل تک انتقال کو بل تک به وړي پوری به اړوي البته که د په ویل نه بعد ته خپل در پر شولا چې په یو رکعت پوت خپل در پر شو کنه بنه د موت دې وجه سید لسی په ورنه چې کېږي کا پام نه کنه خپل د سوچ په شو کې پوتې کړي پوتې کنه چې خپل د پرشي به وته چې کنه چې ګیره بلکې دا فرمایي په مذهب دی ویلوړ دا سپینا دی کنه په سب شش کې زوی و سړی نه وته کنه دا وی چې لشکې کنه لشکې دروت تم میرا د تو تم دې کنه په خلی نه ته ویل بلکې کنه څنګه دې پیر ولا کنه چې مو ته زویر ته وکړ به ته کنه زوی به ته وکړو پیر ورشي چې مې کنه پیر وای زوی زویر نه وړي په دې سره چې مين موت تا کنه خو سید ادو د منیر سره خلک کې چې نه په دې سره نه موتېږي کنه چې هغه زوی به ته وکړو کنه یا رغولان نه کنه هغه به ته ویل به ځان نه پکړه کنه خلی خو څنګه یې پیر ولا کنه نه موتېږي هو بهار تقدیر کنه تلکون نو ځا کنه کنه یې بچا په خلبون چې ګټل دي په دې ټول سره مين موتيږي مکبر دا جام ستره دو کله کله ساوي خلک ډېر وي کله په موضوع ودرېږي بیا ته یې که صحیح ارو چې وي چې یو کس تکبیر کوي سه دا هغه مکبر چې په دې باندې ریږي وي کنه بیا تکبیر نه شي کنه په دې سره مين موتيږي هر مين موته کنه چې دا هغه بچا په لیکنه ته چې مين مو کنه تکبیر کوي سه حال ډېر د کنه وز نه رسېږي خو دا وته چې لوسی تکبیر شریک وکنه امام رکوع ته لوسی کنه تکبیر شریک کړه الله اکبر وکنه یا امام چې تکبیر تحمه کړ اخله خو یا خارج ده او کنه امام قرات ویلو امام یې کپ قرات تا کنه او چا را په کو یو کا تکبیر کې څه پر موضوع شه بیا دینه بعد سټه کنه بیا تکبیر شریک کړو کنه اس بیا دا په خپل رائے باندې کو خبره دار ویلې خو په خپل رائے باندې کو کنه دا هغه ته جواب نه ورکوي هغه نه ځکه نه بیا فصار کما نه ترک نه من غیره لکه چې ترکون دا کنه ځکه د بچنه دا دې امام صاحب دې پر دوا دې پیش کړ یو خدا وجه و چې حمل کر مجید نظر په شی تکلیف دا ورا کې ده عمل کثیر ده بیا په دې کې تعلیل باندې په دې کې علت باندې په دې واجب په بنیاد باندې کنه که چېرې قرآن مجید دی نه و خستلا چې ته په دې ولولي کړه دا چې ته کنه چاټ لاک ته کنه پابو دی کرسي لیکلي دو کنه هغه ته کنه زکوي ته روي کنه نه پونی اړوي نه کوم مجید په لوشنی ولا دا کنه بیا نه بوتي ځکه چې دا عمل کثیر نه ده او که چېرې د فساد د پر د بل وجه چې تلکون دا د باکن خارج نه د بچ نه ځاک نه کنه بیا په دې ولې باندې چې کار لکته یې نه چې زکوي خپل نه یو دکړه کنه نه کسه کنه بیا هغه مفسد دا ده متوي وجه د بل دوکه چې تلکون د خارج نه کنه دا غا صحیح وجه ده ولا هذا لا فرق بين المحمول والموضوع په دویم وجه باندې په دویم تعلیل باندې نشته فرق میوند و خاصی شی او میوند یشی شی حفیظ یشی به کنه اینه کسه کنه و نه ځکه نه کې بیا د من متا وال اول یفتریکان او په والا تعلیل باندې کنه به سره بیلږي چې پلوشه د وخصه یې پاده موت شي چې پلوشه نه وي وخصه پاده نشي موت کنه وجه د بل دوکه چې تلکون د خارج نه ځک نه خارج نه پتر موتیږي ولو نظر الى مكتوب وفهمه فصحيح انه لا تبس الصلاه بالاجماع ولو نظر الى مكتوب او کچری نظر یو کړو کنه کتل شو لیکل شو شي تا په دې ولو باندې کنه سړي کلی وي وفهمه دای په باندې پوي شو په ژبه یې نه پوه تېر کنه خدا سې که چې ویې کتو پوه شو کنه چې دا یا الله لیکلی دی یا محمد لیکلی دی یا آیات کرسي لیکلی دی صحیح دا چې انه لا ترمذي نه موتري صحیح خبره دا ده اختراز ده کنه اذن کول نه کنه چې دا کچېره زونی په بده پیولو زیدې کتلو زون په بده کې چې دا سپلی کړی دي به په بده پوه شو چې دا به کلمې موت شو پشه امام محمد صاحب چې مين په دې متې متې دي کنه چې په دې خیال باندې کسي کا چې زون په باندې پیوي لکه چې کاغذ کسه اگر اختراض چې صحیح ده دو کنه دا ابو سب صاحب کنه په کول فتوا دي چې نه متې دي بلکې بل اجماع په دغه امام محمد صاحب سره متفق ته چې نه متې دي بخلاف ما اذا خلفا چې دا یکرو کتاب فلان حيث يحنس بالفهم هند محمد رحمه الله يبرم اسرادو هغه مسله څخه چې کنه خلاف یو فرق ده چا قسم کړو چې مو قسم چې دې په کې کاغذ نه کپړاو کنه په کې خاط نه نه کپړاو ابه نه وکړه بیا خاط ترغلو بیا خلوص کړو کنه بیا کسي په تروی نه کړو خو دا چې کسي کنه په باندې پوه شو چې دا کنه د وسل مې کړی ودا پکنه نه دا خبره لیکلی دو امام محمد صلی الله علیه وسلم چې پړاو کړه دا کنه خنه شو قسم په باندې وښتو کنه کني قسم یې کو چې دې په کې خنه خاط نه کپړاو دا خانه خالص سره نه یې پړه وکړه چې دا ویې کتو ځونې په باندې پوی کړو په ده قسم ووشته او امام سوي چې نه په دې باندې قسم نه وړي امام محمد سوي چې دا ځکه باندې وسو لأن المقصود هناك الفهم مقصود دا دی کنه دا زور پیا ولوي په دې قسم کې چې لا یې کړو کتاب فلان زه به بلوکی کنه که کاغذ لکه پڑاو دوی ته دا پړاول نه دی مقصود دا معنی چې ځن مې نه کبه باندې پوي او ځن یې په باندې پوي کړو که نه چې دا ویې کتو په پټه خوله باندې کسي پړاو کوي نه ځن یې باندې پوي کړو چې کوم شي نه قسم کړل که نه چارې وکړل و اما فساد صلات او په دې د مزور فساد فبالعمل كثير ولم يجد هغه دار مدار د عمل كثير سره ده کنه دا قاعد په دې ولې لاکتا یا لیکل په دې ولې دي کنه حالي وی کته په دې پوي شو دا امر کنه امر کثیر موجود نشو نه دی وجه نه کنه په دې بدن امام محمد صاحب چې په دې بدن موتسی خبره دادو په دې نه موتری هغه فساد د صلات بیا په عمل کثیر سره ده او عمل کثیر اړ کدو ته نشو موجوده په عمل کثیر باندې لمن موتری خو په دوه شته باندې یو عمل کثیر چې ا د جنس منزل نه وي کنه د المزد انواع نه نه وي عمل کثیر دا خو د المزد انواع نه ده به پسره مینه موت دي لکه دویرو کو ګولې دی وکړه یا د سویدې کنه درې وکړه جدای سویدا دی ولګولا دا عمل کثیر ده کنه چې ګیره کنه به سنډه لګوي به کنه چې ګیره خدا د المزد انواع نه ده اگر کنه مکروه تحریمی ده هو الميس په دې سره نه فاسدي ځکه چې دا د موضوع جنس نه ده لکه تر تر دې کنه چې کوم عمل ا دې جنس د موضوع نه وی کنه او الميس زیتا یو کې پاسره به مين نه فاسدي رکوع زیتا یو کې یا سجدا زیتا یو کې او بل دا شرط کنه چې الموضوع د اصلاح ته پرانه وي عمل کثیر د الموضوع د اصلاح ته پرانه کې کله موضوع اصلاح ته پرانه کنه هغه بیان نه مفسد لکه مخ شباب تیر شو کنه چې او داسې موت شو به دري مې کنه یې به دا دري مې دا مشي کسا د انحراف کسا و ده کنه او داس کل کسا د ټوله ملي کثیر د خدای المزه اصلاح ته پر دا پر سره نه موتیږي کنه هر چې فساد د صلات ته هغه بیا هغه در مدار ده پر ډیر عمل پر چې عمل کثیر وکي کنه چا د جنس المزنا نه وي او مقصود هغه عمل کثیر نه اصلاح د صلات نه وي المزه اصلاح نه کې بیا پر سره امید کنه فسادېږي امر کثیر چاته وی ور سی بیر سره روشي کنه خو هغه مکروهات په باب شته کنه امر کثیر یو تعریف دا شو دا کنه هر عمل چې هغه کنه محتاج کړي دویلو ستا په دویلو سه باندې عادتن کیږي کنه دا عمل کثیر ده هر عمل چې عادتن په دویلو سه باندې کیږي اگر که به ته په یولس باندې وکیا کنه به دا امر کثیر ده په سلمین متری لکنه خط وغستل کسا یا د کنه پردګو وغستل کسا یا د ستور ول کسا دا د تل په دویرس باندې کیږي نه کتو کنه خط چې ته په یولس باندې وغسا امر کثیر ده مين د په سره متری یا پګړی دې په سار کړه کنه پګړی وال چوکړه په د ستور بدلوي وهر عمل کا چا په یولس باندې کیږي عادتن به دا عمل کړی دا مثلا من موت چې اگر کا پدواړي لسه باندې وکیا اټه پی پسرول کسا یا پردی کنا لنګ خرسول کسا دا په یوز باندې کېږي او چا چې نام لري کثیر دته ویل شي کنه چې پاشه کله درې ور حرکات متوالیات وي درې ور پر پسې خلک حرکات متوالیات وي کنه بدا عمل کثیر ده او کپدې نه کامي بدا عمل قلیل ده درام ته بدا ده کنه چې عمل کثیر هر عمل ده چې ایتا سړی ګوسه زوی وي ته غوړي هر عمل کله چې فائد ایګه تا کنه ګوسه مجلس منعقدوي ګوسه یو ته وړي عمل کثیر ده لکه بچی ته تایور کول سره چې بچی ته تایور کوي کنه به زیرا چاره پریر دي بل چاره سره نه کوي کنه به تکشنی کنه بچی ته کنه غیر تکو یا بوس کنار کا سکنه خاوند د چې کله شدا پسې کوي کښلاوي کنه د پر کله ګوښه مجلس نه کښلا په موضوع ویوړه وکنه او خاوند کنه خال کړای دی شیر میز په موت شو ولا کنه دا مله کثیر ده هر عمل کا چې هغه فایل کنه هغه د پر ګوښه مجلس غوړي او په ګوښه زوی شي کېدل کېدل شي کنه مستقل مجلس ته پر جوړېږي کنه دا مله کثیر ده او یو تعریف دغه د عمل کثیر چې دا مفوض د رای د مبتلا به تا د کوم سړی چې په کوم د عمل باندې وخته دا کده ته کنه د عمل کثیر ولې در شو چې د عمل کثیر ده به دا موته او کدای کوي چې نه خو د خلش کې عمل ده معمولی هنه کنه حرکت سکنات مې وکړ به دا عمل کلی ده چونکه په دغه د منسوسی مثلا دو د کبیره د مقدرات نه دو امام صاحب زادتا دغه د چې کوم شی د کبیره مقدرات نه وي م پ ا ش امام حنیفه نه خپل رنه چلی وکړ چې دا راځي مبتلبی ته مفوضه دو کنه او یو پنځم تعریف تا چې مفتبهی تعریف ده کنه هر هغه چاره چې وریاله دې سای کسی بیا په دې شي نه شک من کېږي چې دا خپل منځ نه ده بلکې هغه په چې دا خپل منځ نه ده به دا عمل کثیر ده پر وسی ولا سي چار کې کنه چې سای دې به وریاله کسی کنه به هغه سړی چې کنه نظر د وریا نه کنه په دې نه شک من کړي چې دا کنه په موضوع نه ده بلکې دا غلط کوم چې دا خو په موضوع نه خارج ده او که په دې شک من کړو چې نه صحیح په موضوع ده که په موضوع نه بهر چې دا چار لګیا ده شک من کړو یا کنه غلط کوم چې دا خو په موضوع ده به دا عمل کلیل ده نه دا عمل کلیل ده کنه چې کنه په موضوع باندې ویلوړ یې کنه او مخ ته چک کړو په دې ولې د سری کلولې ده کنه دا څه ډیر عمل نه ده کنه يو تعريفه په دې رسه دې کېږي که نه په دې عمل کثير په تعريف شه بس